وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك رواه البخاري ومسلم فرمای عزیزانو د عابس بن ربيعه سره روایت دی چې ما حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولیدی دی و حجر اسود ته ولاړو چې د بیت الله شریف یو کونه ده نو بیا پر دغه ځای باندې دی ورته ودرېدی و دې ډبرې ته وویلې وای کچیر ما تل دل نه وای چې پیغمبر علی صلوات و سلام ته مچکوله نو خو چون کې پیغمبر علی السلام مچکړی یې زه هم تا مچکوم او دا زما شزړه تلویدلې ده دا خبره چې ته ډبره یې نه وچا ته پیدا رسولې سي نه وچا ته zarar چې دی هغه رسولې سي خو چون کې پیغمبر علی السلام دا عمل کړی دی زه هم دا عمل چې دی هغه کوم یعنی خبره دا د عزیزانو د پیغمبر علی صلوات و سلام سنت پیغمبر علی السلام فرمای زما او زما د خلفای راشدین چې کوم سنت دي دا پرېږدي ما گمراهان کېږي بنه تبا کېږي بنه ذلیل کېږي بنه او بیا پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای د فساد په زمانه کې چې زما سنت خلق د پښو لاندې کوي یو سړی را ولاړ سي د زما سنت را ژوندۍ کې پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای د سلو شهیدانو ثواب الله رب العزت پر دې سنتو ژوندې کېدو باندې الله وسړی ته ورکیې اوس خبره دا د عزیزانو چې دا ډبره چې کومه ده دا خو چاته نه پم نه رسیې تاوانم نه رسیې قول د چا دی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی خو چون کې پیغمبر علی السلام دا مچکړه ده دا دې ته لاس پورته کړی دی دا مطلب لاس ور باندې تیر کړی دی نو حضرت عمر فاروق فرمایي زه هم دغه عمل چې دی کوم عزیزان حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو داسې عظیم صحابي وو چې قطعا یو ذره د توحید په اخوا د بل لار چې د هغه منل نه د توحید په اخوا باندې بل لار د نه لیدل نه منل نه و هغه لار ته دی تیار روایتو کې راځي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله امیر المؤمنین سلو اول اول امر دا وکي چې خالد بن ولید یعنی د لوی کمانډر ولو په جهاد کې په مسلمانانو کې په مجاهدینو کې اول اول دا خالد بن ولید چې دی هغه مطلب لیرې کې د خپل ودې سره هغه د خپل سیټ سره د خپل مطلب هغه چې کم د دمه شرطوب د هغه سلیری کوي دی را ولاړ سو و یو صحابي ته فرمایلی چې ته به ورسې خالد بن ولید ته به ووایې چې حضرت عمر فاروق ویلې بس اوس بل حالا ته د خپل عہدې څخه خلاص یې ته به د خپل عہده چې دا غ پرېږدې ولکې چیرې نه پرېښول بیا په غاړه کې دا رسۍ ورواچې په ټوپ ورواچې د لنګوټه چې د کمه تړلې د پګړۍ دا به په غاړه کې ورواچې را روان به کې مالره خالد بن ولید لره چې حال را لې حضرت عمر فاروق چې دی هغه ته د خپل ودی سلیری کړلې نو بالکل ډول پر دواړو سترګو اڅ په دې کې وایم نه رالی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لره حضرت عمر فاروق ته ته بخښینه بس تخلاص د نن څخه ما باز پتا باندې ګر سره جنگ نه کوم زه پتا باندې کومنداني ګر سره نه کوم نو صحابو پښتنه وکړه چې حضرت تا خودونه لوی مطلب کومندان وو دون لوی جنگي وو دون لوی عظیم صحابي وو دا تا څنګه چې امر سره وکړي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته ویلې ولدا سینه د چې زه د سر عناد لرم زه د سر بغض لرم زه د سر دښمنی لرم خدا نه خاصه دغه وجه نه ده ول وجه دا ده چې په هر جنگ کې دی هغه جنگ دی ګټي د خلکو نظرونه د الله سواوشتل د خلکو امیدونه د الله سلیر زوی خالد بن ولید چې په کم جنگ کې خامخا به ګټي زه الله پتی پیژنم چې دا خالد بن ولید دا جنگ په چا په مش باندې نه ګټي دا الله په مش باندې ګټي ستې دماغونه ستې عقیده ستې نظرونه ستې فکرونه زه در برابروم او تاسو یقین وکړئ د طالبانو په دور کې دوه کسان ډیر انتهایی ډیر جنگیانو یو ملا د دیلا الله دې جنت الفردوس نصیب کړي یوم لا فاضل چې د مظلوم په نامه باندې په کیوبا کې باندې وو اوس مطلب په قطر کې دی قطر والا چې دی هغه علاقې مطلب څه مذاکرات اوس اوس دی حالت دی یعنی چې کله به دا دوه کسان په جنگ کې وو بیا به د مجاهدینو یو ذره زړه تنل ویدل چې موږ به جنگ ویلو بس دې دلې د خامخا به موږ جنگ ټو نو دا خالد بن ولید رضی الله عنه چې کله به د مجاهدینو سره ورسره ولو هغه ول چې دای را سره دی بس بیا فکر مکوي حضرت عمر فاروق اوس ګوره د خلکو خدا فکر دی چې خالد بن ولید زمر سره سره دی د حضرت عمر فاروق فکر بل خاطه دی چې د دې خلکو ګر سره خدای یې بس دی وای چې خالد بن ولید زمر سره بجنګ کرا سره دا ډیره ضروری ده دا نه وای چې الله رب العزت نصرت زمر سره سره دا نه وای چې د الله نصرت زمر سره سره یا زه تا د دې جنګ لري کوم د دې کومندانۍ د لري کوم د دې د دې د دې لوړې او دې د لري کوم چې بیا سبا خلک ونه وایي چې خالد بن ولید چې دغه ډیر غښتلې دی سبا به خلک دغه وایي چې دا کامیابی او ناکامي د الله په لاس کې ده دته چې شویل کیږي دته توحید ویل کیږي دته وحدانیت ویل کیږي خالص عقیده او ایمان چې سړی پر الله لري هغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نو ځکه ډبرې ته ویلې چې زه تا پیژنم والله که ما ته ګټه راورسې والله که ما ته تاوان راورسې خو چون کې پیغمبر علی السلام دا عمل کړی دی زه هم نن کوم پیغمبر علی السلام په باره کې الله رب العزت فرمایي یو درخت ولا پیغمبر سم درغ درخت لاندې ناستلو صحابه کرام رالو بیا پیغمبر سم پر لاس باندې بیعت کوي بیعت چې کوي نو بیا خیر وخت تیر سلو چې تیر سلو د حضرت عمر فاروق زمانہ چراله هغه درخت چې کوم ولاړو خلک راتل دراغه لاندې کښینستل د برکت وو د فیض وو د رحمت په نظر باندې حضرت عمر فاروق را ولاړ سو قرار هغه درخت چې دا غیا را کړل ولې دې را کړل یا امیر المؤمنین ولوجه دا د چې خلک و دې درخت ته تاسو معلومیږي لکه عبادت چې کوي لکه خلق د بوتانو عبادت کوي د درخت عبادت کوي د لمر عبادت کوي څونه قدر لري دا غره کم دغه صحابه چې کم دي دا مسلمانان دا د دې درخت هم دغونه قدر لري دغه درخت زه د مابین زبا سم چې درخت هیڅ کسه نه لري که کسه لري هغه الله دی الله دی د الله ذات دی وای حضرت عمر فاروق به ویلې ولا کعبه نه ده او کعبه ته هیڅ کسه نه لري څو ډبرې سره راجمع شوې دي څو ډبرې راجمع شوې دي د هغه سره کعبه جوړه شوې ده خو چون کې الله مشتویل چې ودغه طرف ته لمونځ کوي نور هیڅ خبره نه ده ول نور هیڅ خبره نه دی یعنی د دې ډیره لوړ عقیده د عاجزانو عقیده انتهایی لوړ عقیده ده نو د دې چې بیا زوی وو حضرت عبد الله ابن عمر هغه بیا د ملنګ صحابي وو چې د پیغمبر علی السلام منبر لره برالی دا منبر بیا داسې لاس پر تیروي بیا پر خپل بدن تیروي پر منبر بیا لاس تیروي بیا یې پر د خپل بدن تیروي چې یا الله رب العزت ماته شفا راکا یا الله رب العزت د دغه بر... د دې منبر چې کوم برکت دی پیغمبر اسلام پر باندې کښینستلی دی د دې د کوم برکت دی هغه الله په ما کې راولا اوس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اغلی رضی نشان چې دی هغه وشته ټیک سره عبد الله ابن عمر د نږدې شته قتل دا کار چې دی هغه کول نو فرمای حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د ډبرې تویل اټ سن لري هیڅ څه نه لري خو چونکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کړي زب هم تا دا غسې کم لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام کړي وعنه ايضا ان رسول اوس خبره دا د عزیزانو تاسو به ما تراون شیاست ملا تبلیغي مجاهد چې طالب عالم هغه پیرانان نسی مرج نسی دا به تیراونه شایست ولی هغه وجه دا د دې عقیده ډیره مضبوطه ده عقیده یې مضبوطه ده نه دا وایي چې یاره زه پلاني پیر لره ځم یا نه پلاني پیر ما ته تعویز راکوي پلاني پیر چې ما تعویز راکوي زه دغه او شی هغه عقیده دومره برابره ده چې هغه و دې شان ته ضرورت نه لري تاسو کمازې واورېدل چې یاره زما خیال د جادو اثر دی ولې د جادو اثر دی نن څلرمه ده پخوا به ما لس لس زره دنده کوله په دکانداري کې نن دوه زره تراور ما خیالي چا تعویز را باندې کړی دی بیا بنګیګړ لرم ځغلی بیا مچ لري اندوان لرم ځغلی بیا مریاباد شیګانو لرم ځغلی ما ته تعویز را ما ته باطل نامه راکا ما ته باطل نامه راکا څنګه باطل نامه ده یار خدا باطل نامه پر ملایان په کورو کې زړېدلې په مسجدانو کې بم زړېدلې اوبه سار وختي خلکو بدکانو کې سار وختي سوره رحمان لګولې یا دغه رقم هغه حروف مقطعات چې کوم بل کېږي الف لام میم صاد نون والقلم دا تورې زړه ولوي دا ډېر برکت لري نو ستا یقین او عقیده نسته که ستا یقین او عقیده وای تا به شکران په کور کې نه لګولای تا به دا د سرونه د د شکار چې کم یا سد یا بل دی یا غوی دی یا بل بل دا به تا نه وای لګولې نو خو چون کې عقیده نه لري ته هر چا تعویذونه په کور نه نه باسي چې هر کور په هر کټي کې وګوره لس دستاویزونه چې دی هغه زړې شي دا عقیده کمزورې ده چې عقیده برابره شي قراره قرارې بسي عزیزانو قراره قرارې بسي یعنی زموږ ته خلک ډیر کمزوري دي عزیزان دلته پر د الله رب باندې تیریږي قلندر مطلب چې کوم دا مکان دی علایده د دې ځای لاس ورته پورته کې شان ور ګرځي بس سره لاندې زړولې اوس پښتنه وکي سړی کاولې څه پیښه ده کدا خبره دا سینو بیا د پیغمبر علی اسلام د مزار سره به د صالح سره کم تیریږي ټیک سره هغه زموږ مولانا تعالی شاه بخاری صاحب د دیوبند ډیر زور ور عالم ډیر زور ور عالم تیر شوی د ختم نبوت ډیر لوی خدمت چې هغه وکړي دی وایي زه وخت په ټرین کې را روان ولم نو څنګه تم یو سړی ناستو بیا دغه سال اول وکي شي خیرت دی پښتنه مې جنو وکړ نم دي چشتي لکه عام طور چې مسافر اول سره کوي وای ته ما ته ویل زما نم کلب علي دی کلب یعنی د علی سپی دا شیعه ولو د علی سپی خیر نو ماته ورستانم چشته ما ورته زمانم خنزیر الله دی خو ورته څنګه خبره خنزیر وګوره د الله خنزیر تولا شاه بخاری صاحب ورته ویل چې ته د عالی سپی جوړېدلې سي زه د الله خنزیر نسم جوړېدلې چې ته د عالی سپی جوړېدلې سي زه د الله خنزیر نسم جوړېدلې نو خبره دا ده چې د دا خلکو د دا مکان په حواله الان کې دلته قلندر مرشد چې دی هغه ستنه ټکسلو ټک دا دا خبره خو سره منو هغه ستنه یا براغلی یا بنې راغلی خو چون کې اوس خبره پر تړل سوې ده ستا دغه حال دی سر دی لاندې زړولې دی شانور ګرځي د دې خوا د دې ځای لاس ورته پورته کړي نو دا که د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مزار لرلړ الته ته جمع کړي نو باید چې الته بیا ته پر څلور روان سي باید چې الته بیا ته دروغ تر جدي پر شاته روانه پر شا روانه شاور ونه ګرځي د کعبه ته د مزار ته نو چې ستا دلته دغه ال دی الته به دي څالي نو خو چون کې التم دا خبره نسته نو دلتم دا خبره نسته د پیغمبر علی صلوات و سلام روزه مبارکه چې کومه ده التم شاور وګرځو هیڅ پروانه لرځه چین روان سه نستا نو چې نسته نو دلته د قلندر په زیارت کې به دا خبره څنګه رااله یا خو به د پیغمبر علی صلوات و سلام د مزار خبره چې داغه غلطه یي یا خو به د قلندر خبره چې داغه غلطه یي نو معلومه ده سو د قلندر خبره د چرسیان او رینیانو د بلاو جوړ کړي دا الله نه پیژني رسول نه پیژني خدای نه پیژني قران نه پیژني حدیث نه پیژني هغه دا خبره جوړ کړي دا نو دا خبره غلطه ده څنګه چې د پیغمبر علی سلام دروځي سره کوي نو هغه سره کوي نو دلته بیا ولې هغه خبره نه کوي ټکسو دا جهالت انتها سوله نو خیر فرمایي ورځ پیغمبر علیه الصلاه والسلام د حجۃ الوداع په کال اخر حج ولو پیغمبر صلی تقریبا اخر کالو نو بیا بیان وکوي ول ان شیطان قد یئس ان ان يعبد بارضکم اے شیطان مو دې خبرې سنا امید سو چې دوی به د شیطان عبادت چې دغه کوي ولکن رضی ان یطاع فيما سوا ذلك مما تحقرون من اعمالكم ها یو خبره دا د شیطان به تبا کوي راولاړ سوا سنت می پریښول بل لار می شروع کړله بدعت می شروع کړلو ستاسو په فکر دا دی خاص خبره نه ده پر قبر باندې جنډې درول ستا په فکر باندې دی خاص خبره نه ده پر قبر باندې یو چادر اچول ستا په فکر باندې د خاص خبره نه د قبر په خول ستا په فکر باندې د خاص خبره نه د قبر ته مالګي شول بیا هغه مالګي استعمالول ستا په فکر باندې د خاص خبره نه د اگربتی پر قبر باندې لګول ستا په فکر د خاص خبره نه ده پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي دا خبره به زما امت چې دیغه تبا کی زما امت به دغه خبره تبا کی فاحذروا اے د دې خبرو څخه ځانونه وګورئ انی قد ترکت فیکم اے ما پتی کی شی پرې شوی ما ان اعتصمتم فرمایي پیغمبر علی سلام ک تاسو دغه لار ونی ولا فلن تضلوا ابدا کتاب الله و سنت نبیه ک تاسو دغه لار ونی ولا په ټول ژوند به تبا نس یو کتاب الله دی یو د پیغمبر علی السلام سنت دی مسجد تر راځو د پیغمبر علی السلام طریقه ستا مړی لمبو د پیغمبر علی السلام طریقه ستا مرتي په اختر کې اختر مناوو د پیغمبر علی السلام طریقه ستا حتی چې ما ته بیت الخلا لرزو د پیغمبر علی السلام طریقه ستا نو چې قبر لرو ورځي حالتم د پیغمبر علی السلام طریقه ستا چې قبر لره ورځي التم د پیغمبر علی صلوات و سلام طریقه ستا په نور خبرو کې موږ د پیغمبر طریقه چې دا خپل کړه په قبر کې بیا زره ولا خپل طریقه مې خپل کړه نو دا به څنګه پیغمبر اسلام فرمایي ته په کم نظر ورته ګوره په دا کې به الله تعالی تبا کوي قبر په خول دا حرام دی ناجایز ده عاجزه ګمبت تر باندې جوړول دا حرام ده ناجایز ده پر قبر باندې پټو اچول دا حرام دی ناجایز ده قبر لوړول دا حرام دی ناجایز ده پر قبر باندې دا کتبه لګول هغه دون لوی لوی نمونه شان لګول دا حرام دی عزیزانو دا حرام دی هان کته دا وای چې یار زه معلومه وم نشانه د زمر لوی عیدره د نه معلومه ټیک دی کوچنی نمر باندې ولې کده نامه اجازه ستا دا د آیت الکرسی اجازه دا الحمدلله وی دا دا دا دا ناجایز دی عزیزانو تاسو نه منئ سپیا نه راځي پر دې قبرو باندې بولی نه کوي کوي نو تا دا کتبه لګولې ده نو سپی رالی پر دغه بولی وکړ نو سپی ملامت دی کته ملامت دی نو سپی خو الله جهنم لره نه بیا خو تا بیا جهنم لره تا د الله د نامه به حرمتي چې داغه وکړله تکسلو دلته یو قبر دی زه کله کله پر تیرېږم په دا کوټوالو کې غټه ایدره ده الته لیکلي دي وای پلانې د پلانی زوی د پلانی لمسی دا شهید سو د پلانی وراره د پلانی خوريي دونه نه محرم بس چې خدایا د دې خبرو څه ضرورت خو ویل ک چې پلانې مړی دلته پروت دی دا څه معنا ده چې د پلانې زوی دی دا څه معنا ده چې د پلانې لمسی دی دا څه معنا ده چې د پلاني خوريي دی دا څه معنا ده چې د پلاني وراره دی دا دونه خبرې الحمدلله آیت کرسی دا حرام ده ناجایز دی روایتو کې راځي مولا شفالی تعالی صاحب رحم الله لیکلی دی وای الله رب العزت یو سړی به دین او به لاري وي بخښي ولې وبخښي دې سړی د الله سره پښتنه وکړي چې الله ولې دې وبخښلم الله ورته وفرمایل په دنیا کې ډیر ساټ باټ ګرځې دي ډیر داسې پر طبیعت باندې ګرځې دي ته چې پټ کړې دا ستا قبر ډیر خسته ډیر سپیره ډیر خړ پړ ډیر دوړې پر دوړې دلې دا ستا و قبر ته چې ما وکتل ستا پر قبر باندې زما رحم رالی ما ته وبخښلې تانوي صاحب فرمایي دغه یوه لاره زموږ د بخښلو وه هغه موږ راولاړ سو موږ بنده کړله هغه دا چې قبر شایسته کو قبر پوخ کو هغه مطلب غش ور کو قبر شو شایسته نو چې قبر څومره سپیری الله رب العزت عفو ورته کوي نو څومره چې قبر غوړ کې هغه مر د الله رب العزت رحمت چې دی هغه دي هغه مر د الله رحمت نو یو د بخښلو الله را هغه مرتي پر باندې کټ نو فرمایي عزیزانو پیغمبر علی صلوات و سلام وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرمای پیغمبر اسلام آه، قال ان داب الحديث مولتين كم وعن زيد بن اسلم قال رايت ابن عمر يصلي محلولا ازراره فسالت عن ذلك فقال رايت رسول الله صلى الله عليه يفعل رواه ابن خزيمه عبد الله بن عمر چې دا دا دا, دا غاړه خلاص ده دا بټنانه خلاص نو یو وای دا غریوان خلاص ما پښتنه جوړه کدا ولې داسې کدا چش کوي ول ما یو ورځ پیغمبر علی السلام ولید هغه غریوان خلاص دا غیر سم غریوان بند کړی نه دي دغه د عشق ویل کیږي د ته عشق ویل کیږي اوس دا معنا نه چې دا وسنه طریقه دا دا ضروری خبره ده زبې قومیا یا نور صحابه نه کول دا د پیغمبر سم دغه انداز ما ته ډیر خوند راکړي خوند راکړي زه بس پاینده کې دا د ګریوان کسر نه تړم اوس په مرتي کې ګریوان نه تړ د متکبر سړی علامه ده دا نه پیټ پټنا نه ګرد خلاص سینه اخلاص دا د متکبر سړی یا خو بل ونه دی به وقوف دی کنه نو دا متکبر د بزرګان علامه ده نه ده د بزرګان علامه نه ده بل صحابي بیا و هغه د خپل سر بیشتان ته ټینګ تړلو ګرد سره جمع کړي هغه خریل نه ولې ول پکشنیوالی پیغمبر علی السلام زما پر سر باندې لاس را تیر کړي نو که زه ابرستان وخرایم نو هغه د نبی سم چې کوم برکت یې هغه ما څخه ځي اوس دا یو نایابه خبره ده ټیک سره دا ناولاده خبره ده په دې کې څوک چاته نه وایي چې یا د شریعت خلاف دی د قران خلاف دی ټیک سره دا یا یا د رښتیاو د پیغمبر اسلام لاس مبارک پر دا سر شول سره هغه ولې رحمت خوان نه راکې زدا شي چې دا دا د سر بشتان چې دی هغه زواخلم او شی اوس مشته هغه دغه ملنګانو بلا یا بشتان چې تړل یا لوی بشتان اخرا مردار دا په شریعت په قران په اسلام په صحابه دا نسته یو شی نسته اوس کې سره چې دی صحابي ولې کول د دې صحابي پر سر خو د نبی اسلام الله سره شول سره ستاده څنګه کیسه دا وروره نو معلومه خبره چې په خبره کې غلط یا دا غره کوم فرمایي وای عبد الله ابن عمر رضی الله عنه یو ورځ روان ولو چې روان ولو نو یو ځای ولاړی بس په دالاره کې ولاړی الته یو ځای کښینس کښینس تی بیرته رااله صحابي پښتنه جن وکړه ملګری پښتنه جن وکړه مسند امام احمد بن حنبل حدیث دی فعل هذا ففعلت تا دا دا کا فعلت ذلك تا پښتنه فسئل لما فعلت ذلك دا دي چې شو کړو دور تويلي ولا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلته يا ورزة النبي عليه الصلاة والسلام روان ولا نو نبی اسلام پر دې ځای جدا سوال ته ولاړې خپل وړې بولې مولې به هغه به کړی پیغمبر سم مبارک نو مال خو بولې نه راتللې نو ما ولیاره دا د نبی اسلام طریقه ولاړم پر هغه ځای سات کې کښینستلم به تر روان شو تفسیر خلک اوس ودی ته لیونی وایي یا ودی ته لیونی د ته عاشق ویل کیږي مجنون نه دی مجنون مجنون د په بارک مرتونه اوریدل دا هر صحابي دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مجنون هر صحابي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام پر پیغمبر علیه الصلاه والسلام مین ولو لیونی په د حواله لکه لکه مجنون چې د لیلا په حواله و ټیکسلو بیا بل ورځ فرمایي عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما انه كان ياتي شجره بين مكه والمدينه فيقيل تحتها ويخبر ان رسول الله كان يفعل ذلك رواه البصار فرمایي ورځ پر لارې باندې صحابه کرام روان دي عبد الله بن عمر هم روان دي چې روان دي یو درخت رااله مکه او د مدینه په مابین درغه لاندې سات کې لاړې سره ولګوي بیرته راپورته شو پښتنه وکړه یاره خیر خیر دا دې چې وکړلو ولې ورځ زه د نبی علی السلام سره روانو پر دازې چې موږ راو نبی سره د دې درخت لاندې سات کې پرې وتی قیلوله یې وکړله دا د ماشه د غرمې خوب نه دي سات کې ځای پرې دې قیلوله وایي دا یې وکړله نو مال خوب نه راتلی چې د پیغمبر سم طریقه ول نو ما سات کې سر ولګوي بیرته راپورته سولما یعنی دا وسونه لوی خبره دا مشته څو کولای سو شکر ادا کړئ چې موږ د پیغمبر په زمانہ کې نه وو شکر ادا کړئ چې موږ د پیغمبر په زمانہ کې کله پیغمبر په زمانہ کې وای نو دغه څه به ویل کدا اوس شي ټیک سره ژر موږ وس خرې نو بیا په هغه وخت موږ پرې شوله یا موږ په سنت باندې پسخان نو مزاک ونو موږ په هغه وخت پرې شول یا شکر دی الحمدلله تنوي صاحب رحم الله فرمایي چې په زمانہ کې موږ نه وو هغه زمانہ کې موږ نه ولو نو دا د الله رب العزت فضل احسان دی چې په نن زمانہ کې یو د ایمان د زړه د کومې موږ پیغمبر صحابه کرام چې کوم عملون دا موږ منو او که په هغه وخت کې کېدل چې موږ بداسي نه وای ټیک سره نو خیر الله دې دا ویل او د زموږ قبول منظور وګرځي الله دې الله پر حکمو د پیغمبر سم پر طریقو موږ ته ژوند را نصیب کړي الله دې موږ توفیق نه راکړي چې موږ د پیغمبر سم په سنت باندې پسخند او مزاق ټیک دې کمزوري یو کمزوري یو په کمزوري کې مشک نشته خو الله دې دونه توفیق موږ ته وس نه راکړي چې موږ د نبی اسلام سنت ته په کم نظر وګورو د نن سبق دي عزیزانو د خپل مردگان تر بخښو خصوصا بابا واده الله دې احسان سره وکړي نیکو انا خپل ستی په یاد دي پښنیوال زموږ ته سره ډیر شکړي او زموږ ته ییر دي دا ډیر لوی به وپای ده هغه ته به وبخښي الله رب العزت احسان سره وکړي او بیا کم څوک بیماران دي الله دې شفای کامله ورنصیب کړي کم څوک به روزګار دي الله دې حلال روزګارونه ونصیب کړي کم څوک قرضداران دي الله دې حادثو په خاطر د دې قرضې ادا کړي الله دې قرضو څخه خلاص کړي څوک مطلب به اولاد دي الله دې صالح اولاد نصیب کړي څوک اولاد لري نه صالح دي الله دې ور صالح کړي نور مشکلات پریشانی دي دی الله سره خبر دي ټول مشکلات الله رب العزت حل کړي الله رب العزت مو مشکلات دي اغلي کړي